سورت توبه سلور حصے و د مضمون په اعتبار باندې اولنې درې حصو کې دا غچا ذکرو چې هغه سره قتال او جنگ پکارو د دې ځای نه سلورم حصہ دا دا چې کم دینو په بیان دا غچا کې دا چې هغه جهاد کوي یعنی مجاهدین جنگ کوون کی بسو کی هغه مسلمانانو مؤمنان چې دین او هغه به جنگ کوي د تبوک غزا وګدا واقعیا ده په ډېر په سخت وخت کې راغلی و موسم هم ډېر سخت تودو ګرمي ډېره و کجوري دا غي فصلو بس هغه تازه تازه را رسیدلې وي پاغي کې منافقان ډیر زیات د بوزدلای مظاهره وکړه او هغه چې کمندونو جنگ لاړل نه صحابه کرام تقریبا ټول تلیو ځکه نفیر عام نفیر عام نفیر عام چې نبی علیہ السلام اعلان کړو چې ټول راوځي چې جنگي کسانی نو ټول څه شي راوځي ټول صحابه وتلیو سلس دولس کسان په ټولو صحابو کې هغه څه شویو پاتې شویو چې هغه ته داسې سډیر وزر نو او هغه پاتې شیو بیا هغه په خپل کور کې دوړلې شو اج کم پاتې شي ورستنی یو داسې چې هغه ټق پټق توبه وېستله مطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو سارا چراغ بس ډایرک ولا رال زمونږ نه غلطی شوې ده ایس وزر راته نو خو بتلو تلو کې څه شو پاتې شو چا ځان پښتنو پورې وتاړو چې بس مونږ به اله چې کم دنو ځان کولاو چې زمونږ توبه شي قبول شي ډیر یو تک پټه کې چې کم دنو توبه وکړه وې استله او زنونه توبه کې لک تاخير شو بس هغه هم ظاهري اعذار دا سرال دا غي عمل توبه وا هر څه توبه وا خلوق غونته کې تاخير څه شو راغی لک تاخير راغی نو هغه هم دواړه قسمه ذکر کړي چې منافق ته وګوره چې جنگ لنه دې تل نو بانی ولا ګوري او مخلص مسلمان ته وګوره چې نه دې تل نو ځان څومره ملامت غني یا لاس په لاس یا سره زرستو خو لکه ذات ځان څه غني ملامت غني دومره ځان ملامت غني چې ګوره د جهاد لړلم نه نو دا د مسلمان کار دی او ټول صحابه خدا چې وچی قتلیو کنا نو دریم قسم پکې داو چې هغه مجاهدین سابقین لل جهاد نو د مسلمانانو ټول قسمونه ذکر کړي صرف تنبیه دومره ور کوي چې سستی مکوئ سستی مکوئ اسنه چې ته د منافقت درجه ته شي ورسیږي نو خیال کوي او سستی مکوي نو صرف تنبیه ور کوي او بیا د مجاهدینو فضیلت ذکر کوي او د جهاد فضیلت څخه کوم څه کوي ذکر کوي سره د تنبیهات او مسلمانانو ته چې په جهاد کې کامیابی ده په دې په دنیا کې کامیابی گئی او په آخرت کې هم سکی کامیابی رضی الله عنهم خوشاله وی الله دینا او دی به خوشاله اله الله نا یا الله رب العزت په دنیا کې فیصله ورولا خوشاله دی الله دینا او دی خوشاله اله الله نا او تیار کړل الله دی لره باغونه چې بای کی بالان لان دی راغی نه ولی همیشه وی بده کې همیشه ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لویا و ممن حولکم من العرب د مسلمانانو مقابله کې منافقانو نو د دیو جن په دې سکه د منافقانو تذکرہ طبعا کوي لکه مخکینه کې د مسلمانانو عزت تذکرہ ځای په ځای سکړه وکړه نو مسلمان داسې دی او منافق ته ګورا او ځنې دا کسان نه چې چاپیر تاسو نه د باندو نه او ځنې دا غنا چې چاپیر تاسو نه من العرب د زمیدارو د باندو نه منافقون منافقان دی ومن آل المدینه ته او ځنی په دې خار والو کې مدینی والو کې مردو والا نفاق هغه کلک چې په منافقت باندې لا تعلمهم تی وی نه پیژنې نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی وای تی نه پیژنې نحن نعلمهم منګه پیژنو دلارا دیلارا سنوازو مرتين ذرات سزا ورکم دیلارا مرتين دوزلی په دنیا کې او په قبر کې ثم يردون الى عذاب عظیم بیا واپس کړی شي عذاب لوی تا فاخرنا طرف او نور دا غری چا مسرعين په توبه دي توبه کې څه کړی دا تلوار واخرنا نور یا طرفو بذنوبهم چې هغه چې کمونه اقرار کړو د خپل جرمونو خلطو عملا صالحا دی ګټ کړو نه کمل واخر سیا او نور بل او لګ نور بل بد کنه حس الله او ایتوب علیهم کې دې شي الله معفو کې دی تا مهربانیو کې بدی باندې یقینا الله رې بخون کې مهربان الله رب العزت دا صحابه مبارک نبی علیہ السلام ته وایي واخلا د مالونو د دین خیراتونه تطهرهم چې پاک کې دی لره پاک کې ته دی لره او تزکیهم بها او تزړونه پاک کې دی په دې باندې یعنی مال هم پاک شي او غلیم څه شي پاک شي خیرات دیواله نو مال هم څه شي پاک شي او د زړه هم څه شي پاک شي وای بچې شکر د پیغمبر رانه څه دی خوشاله دې ځکه چاندې رانه څه کړه قبول کړه فصلی علیهم او دعاګانې کوي دیتا ان صلاتک سکن لهم یقینا ستا دعاګانې آرام دې دې لپاره نو چې چا د دین د خدمت لپاره مال درکو چاندې د لدر کړه د جهاد لپاره او دارنګ د جمعات لپاره د مدرسې لپاره نو دا ته مو آیا چې زما شکر کوا قدر کوا چې مال نه واغستا تا بچا پوری ګرځولا کنه نبی علیہ السلام تعالی وی ته دې لسه کوا دواګانې کوا نو چې دا لای راوړه نو دوا وته سکا خدوا وته وکا الله دې مال او حال کې برکت واچوا الله دې غمونه فتون مصیبتونه پامان کا دعا وته کوا کنه دا نه چې لوټ سپیکر دې لګولې او چرګي پکې ټنګای دا ضرورت نشته خو چې لکه یو روپۍ باندې واچي روپۍ راوړه او دا ول الله په یو لاکھ او په یو کروڑو په دې باندې قبول کاو الله یې اجو عمرې لا بوزاو او الله رب دې په چا چر ګرار چرګ په کې سکی ټانګي پلان چوم چوم په کې وي پلان کې د پلان کې زوی چې کمنو وي جمعه د پاره چر ګراوړه خدای دې الله په خپل دربار کې سکی قبول او منظور کې الله دې په یو لاکو په یو کروڑ چرګو باندې قبول کړي دې ته به اجازه نشته خو با دعا ولا سکا اوکا وصلی علیهم ان صلاتک سکن اللهم یقینا دعا نستا دعاګانې چې دعا ساتل انداز تسلی دې لپاره دې زړه تسلی وشي وتوای کوي کوي فسر الله عملکم نګوري الله رب عزت عمل تاسو او پیغمبر او مؤمنان دا ظاهری عمل لکنه ځکه سره مؤمنان څه کړل یو ځای کړل ظاهری عمل الله د خور څخه کاری او پیغمبر او مؤمنان ظاهری تاسو کار کرتے کی ګوري یعنی تکړه شوی ګورم دی واسه تردون الی عالم الغیب والشهاده او زر د واپس وکړي چې تاسو او کوی ته په پټو باندې وګورخارا خبر به کی تاسو پاره تاسو عمل کا واخرون مرجون او نو چغیر استکړی شیو به صلی الله تا یعنی دا غیر د توبه قبل اول لکس شو ورستی قبل اول لکس شو ورستی شو او نور چې رسو کړی شو چې کوم حکم د الله تا اما یعذبهم یا سزا ورکړي الله دې لرا او اما یتوب علیهم یا مهربانیو کې بدی باندې او الله له کوه حکمت والا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا زورونه چې کوم دنو منافقانو ته دغه مخ کې مسلمانان مخلصو نیکانو نیت مزیدارو نیت سو مزیدارو نو رستو پاتې کېدل د جهاد نه خ کار نو خو نیت خو او توبه چې کمونو یستلا عاجزی پکې وا نو هغه ول الله په نیکه بدل کړ پسې بدل کو دا نور دی نو دی خکار کړی دی جمعه ته جوړ کړی دی خو نیت بد دی هغه جمعه ته الله روان کو د دوزخ د تلو ذریعہ شو نو مخ کې ظاهری بد عمل د خنیت د وجه خګر زیدل دی او دلته ذکر کوي والذین اتخذوا ظاهری بد عمل ظاهری ظاهری خ عمل هغه د بنیته د وجه نه بد شوی دی ګرځیدل دی و ارسالن او مورچګا د بار دا غچا هر الله او رسولا چا مخالفت کړي د الله او پیغمبري په خوا چې مخالفت کړو د الله او پیغمبري من قبل په خوا خام خاري قسمونو کې ان ارنا الا يسل الحسنا نه اراده زمونږه مگر د خيستا مونږ وایو چې دې جمعه دې چاره جمع کزان شي والله یشهد انهم لکاذبون الله قسم کوي دې دروغجن دي لا تكن فی ابدا مدرګه پکې لا مچارهم د مسجد خامخا جمعه چې هغه سوزل شوی د بنیاد دغه په اخلاص باندې د اول رزینا د هجرت پاول نه هغه ډیر لایق دی چې تودري کې پاږي کې پدې کې سناري نه دي چې مینه کې ځان پاک کی او الله مینه کې ځان پاک کوم کو سره افمن است سبنیانه نو هغه چا چې خره بنیاد آباد خپلې حالا تقوا په اخلاص باندې الله طرف نو پر ځامنتیا دا غوړه دی یا رسول چې یو بنیاد مگر دا چې خاص خاص کې او کټ کې زړونه نه دی یعنی چې مړ شي نو شک به وځي والله ولی من حکیم الله رب او حکمت والا تاسو دې په شان مکیږي ان الله اشترى من المؤمنین ترغیب مؤمنانو ته تاسو کوم دنو شک دا کیږي ما تاسو د منافقانو په شان مکیږئ او تاسو د الله په دین کې جنگ وکړئ او جهاد وکړئ نو ترغیب ورکړئ مؤمنانو ته ان الله اشترى من المؤمنین یقینا الله چې نو اغستی دي مؤمنانو نه نفسونه او مالونه بدنونه او مالونه ته اغستی دي پس باندې جان لهم الجنه یقینا دی له ویسه شي جنت الله د مؤمنانو سره سودا کړی دا نو اغستون کې مشتری چې نه سوق ته الله اغستون کې الله دی او ورکړي چې کم دنو خرڅون کې مؤمنان دي خرڅون کې څه دي مؤمنان څه خرڅي او الله بوله قیمت څور کوي نو مؤمنان ورکی بدن او مال مؤمنان خرڅي بدن او څه او الله ولا ورکی په قیمت کې جنت څه شي اوس دا ضروري ده الله رب العزت هغه خو غنی بادشاہ دی دا هغه غاړه خو څه خبره نشته جنت پس کی ورکی خو مؤمن با دا مبيعا او سودا الله ته څنګه والکه خبر پوه نه شوي یعنی دا الله له ودا ورکول غواړي کنه دا سودا دا خو دا الله شو کنه دا بدن او مال چا شو دا الله شو دا خو زمونږ نه واغستل په جنت را نسکل واغستل نو چې واغستل نو دا به صلی الله ته څنګه واله کی اوس په الله له څنګه ورکو دا په جمعات کې نه واله کی دا مدرسه کې والا کیږي بازار کې کم ځای والا کیږي دا یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون دا حواله کېدو طریقه طریقه د تسلیم نه مبيعي طریقه د چا تسلیم نه مبيعي چې مبيعا سودا حواله کوي څنګه بیا حواله کوي جهاد قتال لبزي جهاد دي کې خلک توجیهانه کوي سلبزي قتال لا جنگ لوازي نو جنگ کې چې کم مال لګي کپزانې کپ ملګری نو دا تا چاله ورکو الله لا او کته زخمی شوی ملګری د زخمی شو یا ته شهید شوی نو بدن د چاله ورکو الله لا ورکو نو اوس ته الله لا ورکو سودا اوس شو دا دی الله لا ورکو اوس په دې واده باندې گوا په دې سودا باندې گواهان شوتی په دې سودا باندې گواهان سوق دي زګر دا په مضبوطول په کار دي کنه وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقران دا د تورات په ستان کې لیکل نه د انجیل باندې ستان نه او د قران ستان نه دي کې ستامونه لیکل شوی دي ستام په پرې قران کې تورات کې انجیل کې اوس سودا وشوا سودا وشوا وشوا برابر شوا کلک او شوا د حواله کولو طریقه هم کولا د حواله کولو چې په دې ځای کې په پلان کې څنګه کې به راته څه کوي حواله کوي په دغه ځای کې به راته حواله کوي اوس دا الله سره الله وس شکر نشو تکه یو سره دا موبایل څکی والی ورته دا په 100 روپیا څخه واغستو او دا موبایل به چې کمنو مال بیا په چوک د ثوابه چوک کې به د زولاله مال ته راځي کی راکی اوس هغه سره تل د مشتری چې چا غسته دی هغه په چوک کې څه دی ولاړ دی چې بھائی الته به مال څه کی راکی اوس دا سړی کلاړ او الته ورک ولا نو خدا وعده سکړه پورا کړه او کلاړ نه نو وعده پورا نکړه نو اوس وایا هغه ته چې د موبایل ورنکو نو هغه سړی بدل 100 روپیا ورکی وای کنه ورپکې څه کړو سوداور نکړه خبره پوه شوي نو مؤمن سره الله سودا سکړه وکړه چې بدن او مال به مال راکې زبد له جنت څخه دا بدن او مال به کوم ځای راکې په سنگر کې به سکه راکې نو کوم مؤمن سنگر تاسو شو لاړو او وعده سکړه پورا کړه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن اوفا بیادی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم چې وعده چا پورا کړه او هغه سر په تلی کې کې خودو او مال واغستو لړ چې کمندونو جهاد لا نو د بدن ورکو او مال څکو ورکو نو اوس په سودا کې آیا کله کله دا خرڅون کې وای چې ټګي خو تیرا سره لیکړي کنه چورلوله خو به نیمه چې ما خو په خرڅ کړه خو چې ارزان رانه نه یوستی وی ارزان نه دا غستی فاستبشروا ببيعكم الذي با یا تم به خوشاله شه خوشاله شه ولې خوشاله شه ولې یو بدن دې چاو مال دې چاو جنت دې چاو ها نو ستاسو باغوان چې کم دنو د بادشاہ د باغ نه بادشاہ له چې کم دنو می ووړي د بادشاہ د باغ نه بادشاہ له ووړي می ووړي نو دا به چې کم دنو تا د الله په بدن باندې الله درکړې بدنو الله درکړې مالو او بیا هم د الله رب العزت په کار و چې دا ویلې و چې نه در کوم د زما بدن او تب کیسو زما مال او تب کیسو بیا د لوم در کوم څه شي در کوم دویمه وجه دا بدن فانی نه دی دا بدن به ختمي کې باندې ختمي ختمي دا مال چې دا ختمي کې نه ختمي ا جنت ها جنت نو ګور په داسې چیز باندې چې هغه زر په زر ختمېدون کړي داسې چیز په واغسته چغاړو ختمي کې نه فرض تبشیرو کنه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به خوشاله شه خوشاله شه ستاسو کمندنو د سر او استاد مال په بدل کې الله څه درکو جنت درکو او ستا مال به دومره قیمتي دا ټو له دنیا دا چې کمندونو راځه ماکا د دې مال او دولت د دې چې کمندونو سرو سپین د دې یاقوت او مرجان ملغلر یو ورته دا چې کمندونو راځه ماکا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لموذو صوت یادکم فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیها په جنت کې د یو چابک عمر ځای د یو چابک دا مطلب چې عربیان به کله دمیل را کوزیدل نو په اس پسوارو نو چې دمیل را کوزیدل په چابک پیدا تورلړه کو ویدا کله ګورې لکه زمان دا چابک په دمیه غځای به ځان لنیوو نو څومره ځای هغه چې ابو کوم راځي د دمی هم راځي دا چې کمنو په جنت کې خیر من الدنیا وما دا د دنیا او د دنیا کې چې سړي دا غیر مال او د دولت نه قیمتي دي حدیث کې راځي نبی رسول الله الا ان صلات الله ای الجنه خبردار دا الله رب العزت سودا چې کومه ده نو هغه جنت ته جنت ډیر قیمتي دی ډیر څه دی نو هغه انتهایی قیمتي هغه د په دې بدن باندې په دې بیکارا بدن چې یو ټوکی ته ریټینګ نه دی یو ماشي ته ریټینګ نه دی پنجره وزن ته لګای او هغه چې کمنو جنت دل الله رب العزت کو درکو فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نو د خپل نفس تا د خپل نفس تا د خپل سر او د خپل ضمیر او د خپل مال قیمت نه پیژندل مړه ونه شوې تا قیمت نه پیژندل د ډالرو غلامه په ډالرو دې مړه سر خرڅ کو تا چې کمدنو خپل نفس دا چې کمدنو په روپو باندې خرڅ کو د انجیوز په 50 هزاري دي خرڅ کو شرمېږي نه چې 50 هزار روپۍ باندې خپل ځان ته کو غاڼه کو د دوزخ غاڼه لیکو او جنت ته پری خو بل طرف ته لاړلې دا وګوره قران څنګه عجیب طریقې سره وایي د سر رب سره وکوم بل چا سره وته د سر سودا نکوما فلیس لها فی الخلق كلهم ثمنو دا ټول مخلوق زمانه سر قیمت ادا کوله زما سر قیمت دی ټول مخلوق د دې قیمت ادا کوله نشي اذا ذهبت نفسي بدنيا اصبت اصب اصبتها فقط ذهبت مني وقد ذهب الثمن چې کله ما د خپل نفس او د خپل بدن دا په دنیا باندې ورخرڅ کو او په دنیا باندې می ګاڼه کو نو بس نفس نیم لاړ او قیمت هم شو لاړ دې بیا بی قیمت شو څه شو بی قیمت شو بیا بیا دې څه قیمت نشته فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن اوفى بعهده معاملہ خوشوي دا خو الله دې موږ له وعده پوره کولو توفیق راکړي بس امين یاره خو په خدای یې کینو کنه خو یو خو بسو یو کو نه یو لالا یو یو ته زمنګ نه خلاص دې پیدا کړل کنه په خدای یقین وکړه فاستبشروا ببيعكم الذي فمر اوفا بیادی من الله چا چې ګورواله کو ولو زبان دې طرف د الله نه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نو خوشحالي حاصل کړئ په بیا سودا خپل باندې آغا چې تاسو معاملې وکړل الله سره خوشاله ته خوشاله او اسنه چې لکه د شک راشي او څوک د ته وایي چې دا بیگ پټ خلک ته او لاړ سړیا پستا چوکای ته شوا افغانان وته چوکای وای کورسای ته سوي چوکای پستا کورسای او پستا چوکای ته شوا لاړه او کلی سبلی ته نه شوا لاړه او کلی کلی چې کم نه پالن ته نه شو پاتې شو او ډیر کلی ډبل بیټ ځان له جوړ کړو کنه هغه څنګه شو پات شو وی ذالک هو الفوز العظیم کامیابی دا دا ذالک هو الفوز العظیم دا چې کومه کامیابی لویا دا دا وعده وسو پورا کوي راځي دا صفاتونه چې بکرا شي دا وعده پورا کوي تزکیه النفس اتا ابن العابدون اول کار بدای چې اتا ابن د ټول ګناهونو نه توبه وباسي د ټول ګناهونو نه توبه وباسي توبه استون کی العابدون غلامان د الله عبادت کوونکي د الله یو د الله وسی غلامه د بل چا غلامی با نه کای نه د لیډر د پیر او نه د مولا د هیڅ چا غلامی با نه کای الحامدون او صفات کوم کی دا الله ته د بخله چې زنده آباد راځي او د بخله چې صفات راځي نو چا به راځي دا الله به راځي الحامدون ستاینه کوم کی دا الله الصائحون روزدار یا السائحون ګرځي دن کې د الله د دین د پاره چې ګرځي با د الله د دین د پاره وداوتونه ور کوي زکای با سفر به ور کوي السائحون الراکعون تابعدار د الله رکوع کوونکی او سجده کوونکی الامرون بالمعروف وینا کوونکی خلقو ته د نیکو کمنې کې یقاتلون فی الامرون بالمعروف چې بل له دعوت سره ور کوي نو تبلیغیان ورونه وای د دعوت مثال څه دی د پاندوس ته چې په دیوال باندې ولې نو واپس بچاله راځي تا راځي د جهاد دعوت ور کوا ان ما درو ما به درو درو غنلا خود جانان میر رښتیا ورندوري کړم ان دعوت ور کوا ان یورز به خدای سکی قبول کی وانا هنار منکر او من کوم کی چې کمندونو د بوز دلاینا او د ګناه کارونه د هر ګناه او من کوي وانا هنار منکر والحافظون لحدود الله او ساتون کی د کول د الله وبشر المؤمنین خوشالي اور مؤمنانو ته ما کان النبي خوشالي اور مؤمنانو ته مؤمن بس کوي دای چې کمنوم یو نه خدا چې د مشرک نه بای کار ټوکی نو دی به الله الله وعده پوره کی نو ان کو مشرک رشتہ دار وي خو بخنه بوله چې په شرک مړ دی نو بخنه بوله نه غواړي چې د شرک نفرت د پزړه کې شي راشي نو الله به جهاد کول شي ما کان لنبی ندی مناسب چې او پیغمبر لرا او کسان لرا امنو چې ایمان راوړل دي تفسیر للمشرکین دا چې دی دي بخنه غواړي مشرکان لرا ولو کانوا لی قربا اگر کدی وی خپلوان من بعد ما تبین لهم پس دینا چې کار شوی د دې تا چې یقینا دې دوزخیان یره چی ابراهیم علیہ السلام بچوي اللهم اغفر لابي اے الله زما بابا ته سوکي بخنو کې وما کان استغفار ابراهیم نو ونوا بخنه غوښتل ابراهیم خپل بابا لا الا موعده وعده ایاه مگر د وجد یوی وعده نه چې وعده کړی و ابراهیم د خپل بابا سره دا ابراهیم بابا سره وعده کړی و چې ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا چې زبر رب خنا غواړم نو فلما تبين له هر کله چې کار شو ابراهيم تا یعنی چې الله وته ویو کړه چې ستا په پلار مهر جباریت څه شوی دی لګې دلې او دې اوس ایمان نه راوړي نو تبرأ منه ان ودو لله چې دا د الله دشمن ابراهيم ته بایکاټ وکړو ان ابراهیم یقینا ابراهیم لاواه ډیر فریادیو ویار کله چې زه وخه د شپې پاسو ما او کته په تړما او سفر له تیارو ما نو تا اوه کا اخر رجل الحزین نو هغه داس دیرګی کوي لکه غم جن سړی دیرګی کوي نو دا دیرګو ته او اهویل کی اه هو به جن کنه اه نو افواه ابراهيم وزيرګي کونکي هغه وسم زيرګي کو زړه به خټ کېدو په کافرو به خفه کېدو چې دا ولې چې کوم نو کافر دي د دې لپاره به دعاګانې سکولې پختلې او وا ډیر چې کوم نو پریادي حلیم او ډیر ناکامي هغه له عذاب سوال نه کو چې خدای غر کې کا حلیم ډیر ناکامي او ډیر بردبار وما كان الله ليذل قوما پانه دی الله رب العزت چې خطا کیو کوم بعد زداهم فاز دینا چې هدایت کړو دي تا تر دې چې کار کړی تا چې یتقون چې دوی په ځان بچ کړي ان الله استاد کار بیان نه بیان کوي ان الله بكل شيء عليم یقینا الله پاره سبحان پویا یقینا الله چې دی غل اختیارات د اسمانو زمکه جو کول امر کول کی وما کان لکم او ما کا وما لكم من دون الله او نو بیت تاسو له بيد الله نه څوک دو سونو څوک ما امداري او بچ کوم کې لقد تاب الله یقینا مهرباني کړو الله او پیغمبر باندې والمهاجرین او به هجرت کوم کو باندې او مدد کوم کو هغه کسانو استبعوه چې تابعداري کړو د پیغمبر فی ساعت العسرا په سخت وخت کې په سخت وخت کې صحابه کرامو ډېر قربانې ورکړي ډېر زیاتې قربانې څه کړې دي ورکړي دي د صحابونو کې یو بول چوک چرته کې شوی ناغه په غډېرو سختو کې ډو پتا هیڅ پته نه لګي ډېر زیات سختای غزوه ذات الرقا کې د صحابو خپې چې کمندونو درد شوی چې سوري پرې پرې شوی پرې پرې په خپل سفر د وجنه پرې پرې شوی نو د لم نه ټوکړي او کله چې کمنو د صادر نه ټوکړي وشلولې ان په خپو کې به په پوندو کې سکیلې کې خودلې به کې خودې به په دومره پرې شوی وي هغه کې کې خودلې د دې وجه نه هغه غزوې ته غزوې ذات الرقاوي د چیرلو والا غزوه چې صحابو په پوندو کې چیرلې کې چړي او بندو کې شوی غزوه تبوک ته الله سخت موي نو چې دا به څومره سختو په ګرمای کې هړ او په شکال کې یو میاش پیدل سفر دی یوې غاړې یو میاش پیدل سفر دا غاړې او الته کې په خوشي بیابان کې چې کمونو ناستا دا غینه مخ کې دا غیر لپاره تیارې او رستو چې کمونو دا غي معاملات سر تر سوال الله تاسو کارو آسان کارو دا خو بس کمنو اوس یو سړی کینی او قلم براوالی او صحابو پسې بسولی کی دا صحابو د قربانونو خبره تاریخ براوالی پلان کلی کلی دی پلان کلی کلی دی پلان کلی کلی دی نیست جز افسانه تاریخ وطن ای چونی تاریخ در آتش پیگن دا د تاریخ د صحابه برنامه دا صرف افسانه ده او قصه ده ای جونی تاریخ دا آتش لګن دا څه قسم تاریخ ورته ورځه نبی صلی الله علیه الله تعالی وی وی تاریخ نہیں تاریخ ہے تاریخ نہیں تاریخ ہے دا تاریخ پښتانون کله کله وی زمون تاریخ ته نه نو دې تاریخ ته څه وی تاریخ وی زمون نن څه دی تاریخ ته نو دا کله کله د عقیق په کتاب باندې څه کیږي بدلیږي خلاف القیاس نو دا چې کم دنو اتبعو فی ساعت الاسرا د صحابو قربانو ته ګورمړه اتبعو فی ساعت الاسرا چې تابعداري یې کړې وا په صاحب وخت کې شاپور شیخ رحمه الله تعالی ذکر کوي چې کچر تا یو سړی په صحابي اعتراض وکړي نو ته لاند جواب څنګه ورکړې مختصر جواب یو دا دی چې دا څه کوم خبره ذکر کړي نو دا دروغ ده سند خطا سند څه دی دویمه خبره که سند یې ټکی او په سند صحیح رسیدلی وي نو دا سړی به مسلمان نه دا به منافقي غیر مشهور بسی منافق دا به مسلمان صحابي نه دا به سوي که مخلص سوي صحابي وي ندرې خبره هغه به توبه استوي نه هغه اجتهادي غلطي به وي سبوي اجتهاد یعنی دا هغه به پر ځوان کې په ګمان کې به ټکی خلکه روسته هغه غلطه شوی درې که بالکل قصدن غلطي وي څه غلطي وي قصدن غلطي وي نو صحابي به توبه استوي سوی تیستی توبه او چې توبه څوک د ګناه نه وباسي نو اتایو من ذنب کم الله نو کو توبه تم فرض کا نیستی نو دا هغه دومره کړهونه دي چې هغه کې یوې غلطۍ پته نه لګي ان الحسنات یذهبن دا اجمالی جواب دی اول د د دا دا سند خطا دی که سند صحیح وي سړی مسلمان نه دی منافق دی که چرته سړی هم بالکل کړه صحابي وي مشهور نو خطا به اجتهادي وي که خطا اجتهادي نه وي او بالکل قصدي وي نو توبه به دې کړی استی او که توبه یې نه ویستی نو چې څوک په غزوه الرقا کې غزوه تبوک کې غزوه بدر کې غزوه حدیبیه کې غزوه خندق کې په دې سخت سخت وختونو کې چا سره شوی شریک شوی نو ان الحسنات یذهبن مثال وی شاپور شیخ رحم الله وی لکه یو سړی داغه خپل بانګي مزیدا خټ بانګي د شپږو سو روپو پاس کا هغه ني ما زګر وګوري نشته نشته نشته او بانګي نشته بانګي نشته بانګي نشته څه شو بانګي نشته ګرځي ګرځي ګرځي د دې یو نوکری د هغه په ډیران باندې د هغه بانګي بڼې پرتی وي د دې خان کا کازوی راشي پی بابا د پلانکی نوکر په ډیران باندې چې کمدنو د هغه بانګي بڼې سری پرتی دي لکه چې هغه نیول دی اوسې کړی دی حلال کړی دی نو پلار وته وی پرې دا سړیا هغه دومره خدمتگار دی کاغه دا می خاله لکن څه خبره کاغه دا می خاله لکن څه خبره نه دا بانګی دا غنه نو دا خو چې کمنو صاحب کرام دومره قربانای ورکړي دي کاغه چې کمنو یو بول چوک به تقاضای بشریت ته تسشي وشي رین الحسنات یذهبن السیئات نو د دې وجه نه صحابه بدی ادول ګناه دی دا نه چې دا غینه ګناه شوی نه دی پیغمبران نو ګناه وته نه شوی خو یادای وې ذکر کړه به نه دا غي خوبه به خلکو ته بیان نه چې د خلکو په زړونو کې د صحابه محبت څه شي سیوا شي او د محبت د صحابه قرباني یې مخې ته راشي چې هغه شان د قربانو ورکوونکو والا خلک جوړ شي دا غي غلطه باندې یاد که غلطه یاد نه خلک به بیا وایي چې مړ پیغمبر علی السلام په مخ کې دا غلطه خلکو کول نو کوم مونږ کو نو څه چل بیا دا بیا څه په ګناوونو به حاضر کې ما دا غي ګناوونه غلطه باندې یاد ده د دې وجنه صحابه محفوظ دي معصوم نه دي خو دي محفوظ دي من بعد ما کار یزیغو پس دینا چې قریب وا چې کاګه شوی زړونه دی وړلې دینا بیا مې قرباني وکړه الله په دی باندې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله له په دی باندې تر څون کې مې قربان خاص کر پاغه دریو کسان وعلى الصلاه الذين او پاغه دریو کسانو کسانو باندې خلفو وعلى صدرات الذين خلفوا حتى الله والله حتى اذا ضاقت عليهم الارض تر دې چې څنګه شو په دې باندې سمکا بیمار هو بس سره د فراقوالي نه دې مطلب دی سمکا په څنګه شو وضاقت عليهم انفسهم او تم شو په دې باندې خپل ساونه خپل روحونه په تان شو وزن الله ملجا من الله الا الیه او دې ګمان کو چې نشته رضای د پناه د الله نه مگر الله خواتا په دې بخلاصي کو چې چا خواتا ورشو الله خواتا دې ته ویل کېږي توبه دا توبه معنا توبه څه ته ویل کېږي سوزي درون ته د زړه سوی ته ویل کیږي زما په خبره پوه نه توبه څه ته وایي توبه چې کمندونو د زړه سوځېدلو ته ویل کیږي بس چې یو سړی نه غلطي وشوه ګناه ته وشو او دې دوی توبه مې توبه الله توبه مې توبه توبه توبه دا توبه صرف په صدا دې یو ځای کې داسې خلک غونډه کې ناست ناست سره لکه سره لکه افسوس افسوس زړه گزارو کی پتول گزارو کی سر گزارو کی ډیر دی خپک کنه خپل مولا دی ډیر سکو دا ګناه دی کو ډیر بدن خپای ډیر بدن ته شوی دا اوس د زړه سره سول دی رورو دا زړه سره دی سول دی تاسو اسی کدارې د پلار نه پرمانی کړن پلار بری سوره خپه دا خو لوی الله چې زه د وړوکوالي نه لوی کړم د مور په ګېډه کې ساتلم ډوډۍ اوس مغرا کوي جامې را لغرا کوي هر څه را لغرا کوي او سره د دې نه زه دغه داسې څه کوم نافرمانی کوم ویني مې هم داغه په مخ کې داغه څه کوم نافرمانی کوم دا ما څومره خبر کړی سوره به زما ذات زمانه څه شوی خپه شوی زما الله به زمانه څومره څه شوی خپه شوی دا اوس ورور زړه ته کوزه شو د زړه دی درد ته توبه وي نو د صحابه رستو پاتې شوی دي پیغمبر سره روز جنگ لتلی دي جنگ لتللو هغه عملو چې د د د باندې خالص واجب نو خالص په دنو خبر په ټولو سوا مسلمانانو وا که زمونږ غونته سړی به چې مړه زه خو جنگ ولړ نه نس چلو شو دومره پریشان دي دومره پریشان دي چې زمکه په څه شو تا اوس اوس په خبره پوه شي زمکه په څه شو تنګ شو یعنی یا الله چې دا زمکه سورای شي زپه کې کته لاړ شم خو زمانہ ولې دا ګناه کېدو زبر دا ټیم ژوندې مړو وي خو چې زمانہ دا ګناه او وزاقت علیهم انفسهم په خپل تاسو شو تنگ شو په خپل روح تنگ شو زما روح دی وزي خو زما رب دې زما نه خوشاله شي زما ساه دی وزي ما دې په دې ځای ټکو چوي مړ مې دي کی خو چې زما رب زما نه شي وسواقت عليهم انفس وظن الله ملجا من الله الا پیغمبر ورسره خبري نه کوي صحابه ورسره خبري نه کوي وچ دلار خپل پریاد چاته وکم پیغمبر را سره نه کوي خبري صحابه نه کوي خبري خدای پلار کړو ست کړی دا چا سره خبر وکړو د تر زوی وته مونږ ته اجازه نشته چا سره خبر وکم الله بل در می نشته تندستی کے عالم میں میں جو گھبراتا ہوں پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کی تھی شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں الله بل در می نشته راغه اوس ظنوا الله ملجا من الله الا الیه دا یقین شو دا سوز درون دا صادقه توبه ده توبتن دا توبه ده زمون خلی چې نن توبه وباسو ور سره چې کمنو برغ ګنا کو برغ ګنا کو چې ګب شپته دا د توبې حقیقت دی حقیقت د توبې دارې وظنوا الله ملجا من الله الا الیه او دې ګمانو کو چې الله ملجا من الله الا الیه موږ سره جیل کې یو ملګری الله دې په خیر او عافیت آزاد کړي دا تر اوسه پورې دی نو تاسو کمرې لري لري وي وکاله به هغه نور تراوي استل نو په پټه پټه به موږ خبرې کولې نو ما ته لري نه وي وی یاره وی مفتی صاحب وی سټیر زیات ګناګار ما ډیر زیات سیمه او بس د غریب لکه خدای قبلونو بوتل یې پکې یعنی نور هیڅ طالبانو مالبانو بالکل داس داس پریشان وکړه ما ته چې ډیر زیات پرې ډیر زیات ګناګار وی قسم په خدای تعالی نه داسې قسم په خدای تعالی نه وی الله کو سړی ارڅ کې ویني کمبل کې ویني ارڅ کې ویني کنه کوئی قسم دې چې الله تعالی سوچتول شي بما ول دومره نافرمانی کړی دي کنه چې اوس په توبې یستلو سکیږم شرمېږم وی کمبل کې پټ پټ الله ته جاړم زم چې د ملګری خبر نشي وی کمبل کې مې سر پټ کړی وی زما د ملګری وی چې ډیر وخت وی وی خو زه چې کوم نه الله ته جاړم ما د سړی زوی نه یو توبه خو تاو یو ستلانو فاتی غب شپ ما ته د څه خندنه کوي مې دې پته به ته ولګي ما توبه خو تاو یو ستلانو ته خدای باندې مې اصل توبه خو تاو یو ستل چې په ګناه د څه شوي پیمانه شوي دا چې زړه دې په وسوځي چې زه به الله ته څنګه مخامخ کیږم چې د ګناه د الله د نافرمانی درد بنده ته نصیب شو دی حال ته توبه وي دا حال له بنده دی حال ته سوی توبه وي بیا دې په خلی باندې سوی او رستو سکی نو حال قصد اراده دا درې چې یو ځای شي نو توبه دې سکیږي جوړیږي خو چې دا ایمان راغی چې ګناهونه زهر قاتل دي زما او الله په منځ کې زما او د الله په منځ کې دا الله زما د وصل لپاره دا ګناهونه زهر قاتل دي دا دوستان وی پیر دې د پاره د مستقل مهنت ضرورت دی دا درس چې مونږ وایو وایو کنه دا ضرورت نه کوزي دې د پاره صحبت د نیکان ضرورت دی چې سړی د داسې خلکو په صحبت کې کی کینی چې دا غي په ځړه کې د الله مینه غالب وي دا الله محبت په کیسه وی غالب وی او هغه د الله نافرمانی هغه ته سم قاتل زهر و تخکاری دا هغه په ډیر صحبت سره دا نعمت کړی ته نصیب کیږي او نبی رسول الله وی چې چا ته د چا چې کمندونو د توبې دروازه پرانستل شو چې د چا په عمل نامه کې توبه لمن وجد فی فی کتابه استغفارا کثیرا چې د چا په عمل نامه کې ډیره توبه مونتل شو دغه سړی کامیاب شو نو دا دا دا توبه را کومه توبه دا دا د توبه کو چې سړی او وی استلا نو هغه تیر ټول ګناهونه په نیکو بدل کړل یبدل الله سیئاتهم حسنا دا خود دې توبه برکت ته کنه ځکه خو تعالی صادقان وای کنه وی کونو ما صادقین فظن والله ملجا من الله الا الیه او د یقینو کوم چې نشته رضای د پنام دا الله رب عزت نه مگر دا الله په خوا کې ثم تاب علیهم لیتوبو بیا الله مې قرباني وکړه په دې باندې چې دې توبه وباسي الله والله په دې ټکی پوه نشو دا بیا ځان له مستقل د بزرګانو خبره ده تاب الله عليهم ليتوبوا هو الاول والاخر هو الاول ابتدا هم د چانه د الله اختتام هم پچا که د توبې توفیق ورکې نو څوک ورکې الله که بیا توبه قبلینو الله قبلې نو ګورا ثم تاب الله علیهم بیا ولا الله توفیق د توبې ورکو چې دې توبه سکی او باسي نو ان الله هو التواب بیا قبول هم کړه نو اسه په دې توبه کې زمونږ څه کمال پاتې شو یاره په به نشي کنه زمونږ په کې څه کمال پاتې نشو نو چې لاس چت کې نو الله او د توفیق چارا کو سا دوه رکعات توفیق چارا کو الله تعالی کو لاسونه دې را لوچت کړل په خله دې را خپل صفاتونه وویل درودونه دې را لویل نو تار لار څه کړی دي نو کو سرات کای نو ستا خو خاز نو اوس خو نه رات کدا خو ته تا کړی دي زمانه څه کا او غواړه تاب الله علیهم لیتوبو انه هو التواب ثم تاب علیهم بیا الله رب ال توبه توفیق ورکړه دیلا مهرباني وکړه په دی باندې د دې لپاره چې توبه وباسي ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبل ان کې مهربان اے ایماندارو اتقوا الله او بیت ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وی چې دا یاتونه و مې ویل کنه بس سم خپاو ما چې دومره غلطی را نشي دا دومره غلطی چې اوس تر قیامت پورې په قران کې وځمنګا دا تذکرہ کیږي چې غدرې کسان چې رسو شي وو ما کان لعل المدینه ومن حولهم من الاعراب ندی مناسب چې کوم بیا ترغیب مؤمنانو ته دومره خپل وعده وشو او دومره اجرونه الله درکې بیا مستفاد کیږي ما کان لعل المدینه ندی مناسب چې کوم مدینی والولا فمن حولهم من الاعراب اوان کسان لراج چاپیرو دې باندې چانو نه آیات تخلفوا رسول الله دا چې د رسو پاتې شي د پیغمبر علی السلام نه پیغمبر د تورو په میدان کې دی او ته چې کمنو دلته بد بنخ کاری ایا تغلب و رسول الله ولا يرغب في انفسهم عن نفسه او نو له دا جایز دي چې په ځانونو ماین شي د نبی علی السلام نه زیات ته پښتو په مطلب پوښی کنه مطلبی معنی مې کوله چې په ځان ډیر ماین شي د چانه نبی چې په نبی علی السلام دومره نه ماین او په ځان صورت دی مین نه وی میں جب کٹ نہ مروں سیدی کونین کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا نبی علیہ السلام کی پورا کی بے عشق محب بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی چې د نبی علیہ السلام د مینې نه خالق او محدث ته نو هغه باندې صبر راضي بخار پر راضي کو بخاری ورلا نه ورځي مبتدی وسته کمنو لگا شیخ الحدیث شي سړیا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او نه روا دي لرا چې مينو کې د خپل ځان سره ان نفسه زیات مینه د چانه د نبی عليه الصلاه والسلام نه ذالک هر دی وجنان درجات د جهاد بیان نو چې یقینا دی لا یصيبهم زماهم چې نه رسیږي دی ته کوم نه زماهم تندا ولا نصب او نه چې کوم نه ستړیواله زما تند په خپل اختیار کې ده نصب ستړیواله په خپل اختیار کې ده ولا مخمصه او نو لوګه لوګه په خپل اختیار کې ده چې جهاد لذي نو د غیر اختیاري د غیر اختیاري اعمال الله ثواب درکړي په بنو شو کنه تند دې په اختیار کې نه خو چې تګې شنو الله په دې صدر کې اجر ستړې په خپل اختیار کې نه خو چاله ستړې شوی الله والله ته چا لپاره ستړی شوی دا الله لپاره لوګه دې په خپل اختیار کې نه ده خو د چا لپاره وګې شوی دا الله لپاره وګې شوی فی سبیل الله فلا دا الله کې په جهاد کې خان ولا یطون موت یغیظ الکفار او نه دلې چې کمنو د یو ځای د دلې دو چې قصکیږي په هغه باندې کافران خپې په یو ځای کې دي او پاغي خپې کې خودل باندې کافر څه کیږي غوسه کیږي په دې ځل الله اجر درکړي د کافر په غوسه کول الله څه درکړي اجر درکړي ولا يطعون يموت ان يغيظ الكفار او نه دي په یو لار باندې چې غوسه کی کا غوسه کوي کافرانو لرا ولا نالون من عدو الا او نه ترې چې کوم د دشمن نه یو سیزو نه لن یو پړو کې سیز ک کارټوس ته حاصل کړ په دې ځل الله صدر کې اجل درکې ولا ينالون من عدو النيلا کله کله کابلګان شیخ صاحب رحم الله جذبه کو یو ولا ينالون من عدو النيلا د دشمن نه خزرا ولا لور تیرا ولا وی الله په دې صدر کې اجر درکې نه لنکنه خزه تیرا ولا لور تیرا ولا پاره الله صدر کې اجر درکې ولا ينالون من عدو الا نا اصل دې چې کومه د دشمن نه سيو چیزو الا كتب لهم بعمل صالح مگر لیکل کېږي دی لپ هغه باندې نیک عمل هر یو څه باندې کړی عمل له لا یستوی غبار خیر الله فی انف امرئ و دخان دخان نار تلهو دا نه برابرېږي ان الله لا يجر المحسنين یقینا الله چې نور باندې دردنه کان او لا ينفقون نفقه صغيره او نه لګي چې کمنو د لګولې او سیس وړو کې ونه ډیر ولا يقطعون يواديا او نه سفر نه کوي په تنګي باندې نه کټ کوي یو تنګي لرا خپل دې په تنګي باندې مگر لیکل کیږي دی لرا دا چې بدلور کې الله دې لرا خيسته دا غته دې عمل کوم چې دا سو کو ورته ته چاپلار ټینګ شي دا خو یو مونږ یو چې نه پاسو دا خو یو موږ یو په لکاره لو څوک چا کو لګي نه پاسو ګیندې دا ور چاپلا ټیم شي ټول روانې دل الله وی ټول مروانې دي ځنې څنګه ته ورشي ځنې د دین زده کړو مو کې کنه دا ورستو پاتې کول غواړي دا چې ټول تر چې شهیدان پاتې شي ذخیره به کم ځای نه نرسري پوهنه شوي کنه نرسري آباد ساته مدرس مدارس ته ساته آباد ساته چې د دې ځای نه د هغه ځایونو آبیاري کیږي د دې ځای نه د هغه ځای وسو کېږي آبیاري کېږي او خالی جګه پر کرے او د دې ځای نه چې کمونو د هغه ځای خالی ځای وسو کېږي ډکېږي دا چې کمونو آباد ساته فما کان المؤمنون لینفروا کافا ندی مناسب چې کمونو ایماندارو لگا چې اوز ټول په ټولا نفر جهاد تطلو ته ویل کېدل نو بل معنا مرجوه خریدا او لا خرید لینفرو کافا چوز دې چې کمنو ټول پټولا نو ګوري نوځي من کل فرقه منهم طائفه دا هر یوې غټه ډلې نه یو وړه ډله ليتفقهوا فی الدین د دې لپاره چې دې خود جوور علم حاصل کې بچا کې په دین کې ولینذروا قومهم او د پاره دې چې وی یې خپل قانون لا یا میانو ته بیان کی چې بای چې کمنو جهاد او جهاد دوی باندې اخر یوازې د مدرسو ولا باندې دا نور باندې دي جوړ دي جوړ لا اله الا الله نه دي ولی انذروا قومهم دا چې ورې خپل قومونه اذا رجعوا اليهم چې کله واپس شي تعالی اللهم يحذرون دې لپاره چې چې کمنو يحذرون کو یریږي آیات کې فلسفه ډیره ده په الحال په دغه اتفاق اے ایمان والو یره دی بس پاسو نو شروع د کوم ځای نه کو بقاتل الذين يلونكم من الكفار اے ایمان والو قاتل الذين ونیا کسان لرا چې نږدې دي تاسو د کافرانو نه یعنی خپل مرکزی ځای کې اسلامی قانون نافذ کا وړو کې ځای دی یو کوټه دی خو اسلام اسلام پکې غالب کا بیا دا غي نه رستو لګ لګ پلنیګا لګ لګ سکیګا پلنیګا کله یو ځای گزار کړي کله یو ځای گزار کړي کله بل ځای گزار کړي دی باندې خو سم خوښ کېدل نشي کله یو ځای لدی کله بل ځای لدی دا چې کمندونو ستا جهاد کامیابېدل نشي نږدې نه جواب جهاد شروع کا د خپل کوټې سره دوه کوټې کا درې کوټې کا څلور کوټې کا رو رو باندې ریږي او ټول دنیا وسکي راکې راکې په بنو شوي یادونکم من الکفار چې نږدې تاسو د کافرانو نه ولې یجدو فیکم غلظه او دې چې کمنو عمومي په تاسو کې سختیا سترګې او تفریح ساته ولې یجدو فیکم غلظه په ځوانان سترګې سری سترګې خوان کوي دا دا ځوانان یادې دا چې کور مور ته سری سترګې خوان کوي خور ته سری سترګې خوان کوي چې په خپل خپل په خپل او چې دې راځي او بهر به چې کمنو داتان نه کافر لوي چې کمنو آسان وي چاکی ته وي په چاکو څنګه لري پیدا چې کمنو مولا دوا او غني ته هي دا نه چې خپل ته ول یجدو فیکم غلظا کافر دې پتا چې محسوس کی خپل ته نرم او غیر ته ګرم ول یجدو فیکم غلظا وعلم پوشن الله مع المتقین یقینا الله سره متقیانونه وایذا ما انزل السوره اور کلا چې نازل کړی شو سورته چې په هغه صورت کې محکمه ذکر فيه هل فامن هم یقول نظر الله غیرا چې وای ايکم زادت هذه ایمانا زنی بداسي وي چې بیان د جهاد شي توبه او انفال بیان شي توبه او انفال شي بیان شي ناغي زوی ايکم زادت هذه ایمانا زنی به سیاسي پروپاګاندا کې سره سره یو کوڅه چلو شو لګیا دی کوم امریکا په لدی په لندې چلو شو څه د خپل اصلاح خبرو کې زموږ مناسب څه خبره پکارو نسل صاحب له ولا کې یو ځای ته غلا یو ځای ته گزارو له بل ځای ته گزارو ايكم عادت هذه ایمانا چا کې د قران سره کو چا کې سره کو فاما الذين امنوا فزادتهم ورجا کسان دي چې هغه ایمان راوړل په دې صورت نو زیات شي جذبه د ایمان لري وهم یستبشرون او دې وی خوشاله خوشاله په دې درس قران باندې چې کوم کې د جهاد بیان کیږي په دې ډیر څه وی خوشاله وي یره نه مزه وکړي واما الذين في قلوبهم مرض او کسان چې بزرګونو کې نه جوړتیا وا چې بیماران هم تکیو زړه بیماران هم کنه فی قلوب مرض فزارت امر سنلار سیم نو زیات شي ګندګي دې سره د نور ګندګي نه دې ته ساجتو وما تو سایو دې دې وکافران دې نه ګوري انو یو تنو فی کل عامن چې یقینا دې ازمول شي په هر کال کې یو ځل او یا دوه ځله یو ځل ورته زیاد کوم شي ته سر کته کی یو ته دوه ځله زیاد کوم دې سر څخه سکی کته کی ثم لا یتوبون بیا دې توبه نو باسي ولا هم یذکرون نه چې نصیحت اخلي ولټلا نصیحت غسل شو د بیان په ټیم کې کش کوي وای دا ما انزلت سورا هر کله چې نازل کړی شو سورت نا دارا بعضهم الى بعض نو وګوري زمين دینا تر سترګو خبرې دي په دې څه نه پوي کړه یو بل ته وګوري دا سترګې ته وي کوم په لګوري وي کوم تاسو نه ګورئ تاسو نه ګورئ خبرو ته زه چې زو دا قران د سترګو غو ترجمانی کړی دا هل یراکم من احد دا اوس په سبق یو په سره غل نه شو هل یراکم من احد چې ګورئ انا استرګو حال یراک نا دارا بازو ملا بازن او ګوري دنه دینه دنو تا حال یراک می احدن ایویلی تاسو لري او تن ثم من صرفو بیا شي یتسللون منکم صرف الله قلوبهم اړول دی الله رضی زړونه دا خیر والا نه دي دا ګند دي بیا نوم قوم الله يفقهون ته داسې پیغمبر تابعداري پرې خودل توبه لقد جاءكم رسول من انفسكم تاسو د جنس نه پیغمبر راغلی دی عزیز علیه ما انتم ډیر ګران لګي په دبان هغه چې تاسو خفه کوي چې کوم چې ستا عزت اخلي کافر پتا به راځي ته به عزت کیږي ستا دین ځایونه پروانیږي ستا قانون په خرابېږي ستا قران په عزت کیږي ستا مين نه خويند به عزت کیږي په دې پیغمبر ډیر خفه کیږي ځکه خدا ته حکم وکړنه چې قاتلو پوه شوي کنه عزیز علیه ما انتم ډیر ګران لګي په د باندې هغه چې تاسو خپکای حریص مشقت کوي حریص علیکم ډیر اسناد ته لالچی نه په فائدہ تاسو چې تاسو وکړه د دنیا حاکمان کیږي کله د دنیا حاکمان کیږي حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص کر په مؤمنانو باندې ډیر تر کوم کې مهربان نو کواوړي دی بیا نه مني فقل حسبي الله براءتو کا کتوای چیرا سوق با بیا بیا आवाज شما نو حسبی الله الله تعالی سره پورا دی لا اله الا هو نشته بل اله بل دی الله نا علیه توکل تو پاغ الله وندم سپارم او الله رب دار شلوې